حدیث پاک ده العلم نور علم دا رڼا ده اوس ته په خپل ذات انسان دا چې کوم ده دا مادي ده او په ذات انسان کې ظلمت ده تیاره ده ځکه انسان د عناصر اربعو نه جوړ شوی ده هغه ټول عناصر اربعه چې کوم دي هغه مادي دي او تاسو دا منطق ولا وایي چې هر مادي دا ظلمانی وي ظلمت الله جل جلاله د انسان دا ظلمت هغه په نور او پرانا باندې بدلی ځکه دا انسان د ځمکې په سر باندې ته الله جل جلاله خلیفه ده د الله وجود کما یلیق بشانه هغه نور ده رڼا ده علم دی الله جل جلاله صفت ده دا هم رڼا ده اوس دغه علم کما حقه څنګه مونږ کې راشي نو مونږ به هم رڼا شي مونږ کې به نورانیت راشي د علم رڼا به راشي او چې کله د علم رڼا رااله نو موږ په خپل هم رڼا شو او چې څوک موږ لره نږدې کیږي او موږ صحبت ورته حاصلېږي هغه هم د دې علم به الله په فضل او کرم سره رڼا کیږي ذکر رسول الله مبارک فرمای العلم علم رڼا ده او بغیر د رڼا نه سړی مقصد در رسیدلی نشي د حدیث نه دا ثابت شو چې د علم نه ماورا کوم چې علم د قران او د سنت ده د دین غیر هر هیڅ تیار ده ظلمت ته او مقصد ته پکې انسان رسیدلی نشي اوس که انسان خپل مقصد ته رسی نو د هغه لپاره واحد لار هغه د قران او سنت او د دې علم العلم النور الله جل جلاله د زمکه په سر باندې فعل نمبر خلافت هغه چې کوم د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام ته ورکړي الله جل جلاله انبیاء علیهم السلام په علوم د نبوت باندې هغه روخانه ګرځولي رڼا کړیو بلکې علوم نبوت دا هو په طبيعت او په فطرت کې الله جل جلاله دنه کړیو د دیو جنہ خو انبیاء علیهم السلام قبل نبوت او بعد نبوت د صغیره او د کبیره ګناهونو معصوم دي وجه سو وجه دا چې پاغو کې علوم نبوت راتلل او د علوم نبوت دا نور او رڼا ده د دې لپاره داس یو ظرف کار چې هغه روخان او رڼا وي صفاوي نو علم هم نور ده دا په داس یو ظرف کې راځي چې هغه هم صفاوي ستروي د هر قسمه خیرونه باطنی ظاهری عقیدوي عملی هر قسمه خیرونه صفاوي دا به سم علم پکې راځي بیا دا علم دا حقیقت دا د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام میراث او موږ تاسو دې مدرسې کې راجمع شوي دې مقصد د فاره د ذات بابرکات محمد رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او د ټول انبیاء علیهم السلام هغه میراث من خپل کو او دا یو لوی انعام او نعمت دی الله جل جلاله دا چې د ټول مخلوقات د ټول انسانانو په دې جماعت کې موږ تاسو خدای پاک د دې علم چې د انبیاء علیهم السلام میراث ته ورته راچن کړل موږ تاسو انتخاب وکړو موږ تاسو شب او روز هر وخت هر ساعت الله جل جلاله له سجدي باندې صملو او د دې نعمت شکرانه ادا کول اراده وکړو موږ وسکې نشته دا دور لوی نعمت او میراث دا یو خصوصي سیز هغه د مورث وي چې پلار مرشي کوم سیزونه چې په ځوان کې د پلار د زندگی سره تړلی وو هغه کې د بچي هغه کې د خزي د مور پلار نور اقربا او هیڅ قسم تعلق نشوي راتلی بلکې شرعا عقلا عرفا پاغي تصرف کول هغه ممنوع ها میراث وی او خصوصي سیز چې د مورث نه وارث لا پات کی نو الله جل جلاله د انبیاء او د خصوصي سیز را چې علوم د نبوت دي موږ تاسو انتخاب وک الحمدلله ثم الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا جزيلا دا خدای له حمد اوس د دې علم د صحیح حاصلولو لپاره چې د علم هم کې صحیح طریقې سره راشي او چې کله د علم راشي او د علم کوم مقتضاګانې دي موږ نه کوم مقتضیات سره نه غواړي هغه هم پوره کو او علم هغه علم شي چې د قیامت په ورځ باندې زمونږ د فوز او د کامیابی لپاره د الله جل جلاله حضور کې حجت وګرځي او زمونږ علم زمونږ د خواري او دا تکلیف چې دې مدارسو کې برداشت کو دا سره عدل یو نه غزيږي تر قیامت پر ورځ باندې الله جل جلاله حضور کې او د ذات با برکات محمد رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم حضور کې موږ شرمنده شو او مختوري شو او د علم د دې په ځای چې زمونږ د کامیابی زرا شي بلکې علم زمونږ د ذلت او د ناکامي او د الله د دربار د شړلو زرا شي د دې لپاره چند شرایط دي چند خبرې هغه ملحوظ کول پکار دي هر وخت کې تاغي استهزار پکار ده ان شاء الله العزيز چې الله په فضل او کرم سره بیا ان شاء الله زمونږ ژوندۍ هغه خپل ژوندۍ وي علم سم معمولی خبره خو نه سبحان الله علوي سم معمولی خبره نه دا تاسو چې د ټول خلکو خدای پاک تاسو انتخاب کړي تاسو د الله مراد دی الله یشتبی الیه من یشاء ويهدی الیه من ينيب تاسو چې دا دوره دنیا یو طرف روانه د پیسو والا د ډیګریانو والا نور دنیایي هغه هغه ډیر په شور او په شغب سره روان دي او دا چند کسان تاسو الله جل تاسو انتخاب تاسو لري الله مرادي اسوب چې الله مراد په یو سات او په یو صحنه کې هغه هغه هغه کامیاب شو دا تاسو خدای پاک دې مدرسې له راوستي موږ دې مدرسې له راوستي موږ هم طالبان دا اوس به له هغه چې موږ طالبي لغونه مخ کې او تاسو له ګرسته موږ طالبان سم مليان خو نه علم سم معمولي خبره خو نه هر تقدیر چې موږ تاسو انتخاب الله وکړو موږ تاسو دې آیات مصداق شو الله یستبی الیه من یشاء ويهدي الیه من ينيب موږ تاسو الله مراد تاسو الحمدلله علی ذلک اړتیا خبره ده او زمونږ طالبان پیسې نه شي ګټلې او خیالات طریقې سره مولانا کوم د پیسو چل ورځي نور خلکو نه ورځي دا د خدای شان دی تاسو پیسې ګټلې شوې دنیوي قسم حاصلولې شوې او بیا هم غیر هغه ارادي تور سره ورله وای الله جل وعلا تاسو زمونږ دې دا علم نه راوست او قران او سنت علم نه کینه ولې دا یقینا موږ تاسو دې الله مراد یو او دا دې الله لوی نعمت او دا لوی موضوع لري باندې تقریر کوي دې مسلک راځي بار تقدیر اصل مقصود بیانو هر وخت لپاره هر کار د مؤمن او د مسلمان چې کوم کار کوي پکاره چې اخلاص په نیت ولري اخلاص په نیت دا معنی اخلاص باب فعال اضافه نیت له شوی اخلاص د هر چیز نه خالی کول خاص الله د فاره کړو نو فعل نمبر په علم کې شرط علم د فاره لاله چې اخلاص په نیت وي د علم الله جل جلاله د فاره دی الله جل جلاله د رضا لپاره او د ذات برکات د محمد رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا غیر رضا او دا غیر خوشنودی لپاره موږ د علم کو باقی نور سیزونه چې کوم دی په خپل راځي ولیکن مقصود د دې تکالیف او د علم نه به زمونږ هغه الله جل جلاله رضا وي او د الله رضا دا د هر سیز نه اوچته ده ورضوان من الله اکبر هذا علماء فرمایي تنویل لپاره دي هغه تقلیل ده د کموالي لپاره ده کم رضا دی الله دا هر سیز نه بهتره ده جنت مونږ ته ولې خدای راکړي ځکه خدای را راضي شي کنه جنت الله جل جلاله رضا مظهر دی الا بالا مونږ له جنت راکړي چې په راضي شي نبی عليه الصلاه والسلام هم په دعا کوله ته ویل اللهم اني اسالك رضاك والجنه راز په رستا رضا او نه نه باجنه تاسو کتابونو کې ویلي چې یو مؤمن سره ایمان هم فسړ کی وي الله جل جلاله جهنم کې پریګ دینه د جهنم نه راوباسي جنت ولې زموږ تاسو ایمان کې دی الله رضا پته ده موږ تاسو چې مؤمنان یو د پرې ایمان کې دی الله رضا پته ده نو کوم ایمان هم نو کوم رضا ده خامخا خدای جنت لبوزي نه اخلاص په نیت چې زموږ تاسو د علم الله جل جلاله د پاره شي نور د باقی دنیوي مناسب لپاره مراتب د حصول لپاره د دنیا د حصول لپاره ذریعہ جوړه شي بغداد کې نظام الملک یو پاشا کې شوی هغه یو مدرسه جوړه کړې و دا هغه مدرسې نوم مدرسې نظامیه و هغه په مدرسې باندې بلا شي پیسې لګولې بلا شي اورې خرڅ ور باندې کول یو ځلې وزیرانو هغه ورته وی جی ته دور ډېری پیسې ور باندې لګې خرچي او مصارف ور باندې کې او دا طالبان خو سبقونه خو نه وای اسی فضول خرچه کې هم ډېر خفه شو یو ځلې ماختن د مانځنه بعد خپل لباس بدل کړلو شاهي لباس بدل کړلو مدرسې نظامي لاره طالبان ناشتي دوه کسان دلته کې ناش تکرار کوي دوه کسان دلته کې ناش تکرار کوي چې دی راغی یو طالب ته ویل طالب صاحبه ته علم سره پاره کې هغه ته ویل جی زه علم دې لپاره کوم چې ما پلار غټ مفتي وو او هغه مړ شوی ده زه اوس دا غواړم چې ما نه مفتي جوړ شي بل ته ویل ته څه چل کې څه د پاره علم کې دا دوره تکلیف برداشت کې موږ مدرسې کې داخله نشته هغه ورته وی ما پلار لوی خطیب زم دا غواړم چې د خپل پلار خدمت سنبال کړم بل ته زما پلار ایمینی او امتیی او دنیایي مناسب اما پلار مدرسې کې لوی مدرس چې زم مدرس شم ما پلار لوی قاضي و ډېر خپس هیڅ طبیعت خراب شو چې دا هوټل د دنیوي مناسب او حصول لپاره زمونږ طالبان لګیاري اخلاص کې نیت نشته نو دا نه یو چې دا مدرسه به بندو نو خدای خبر سره طالبان وو په شاهي خرچه ور باندې کېدل خیر کې چراوتل یو طالب ناس ته مطالعه کوي سلام ور باندې واچو السلام علیک طالب ورته په زبان باندې سلام جواب ورکړو لګیا د مطالعه کوي نظام الملک ورته طالب موږ سره خبرې نه کوي سجله او ته صاحب زما وخت مزای کوا زه د علم د یو کتاب مطالعه کوم ما وخت مزای کوا زه خپل کار کوم نو ته علم سره پاره کې پس علم دی الله جل جلاله درزا لپاره کوم او دی الله جل جلاله د خوشحالولو لپاره علم کوم او دا خلک وایي چې الله رضا پر کتابونو کې اصلي دی قران او سنت کې اصلي دی فلهذا زه هم لګم کوشش کوم چې په دې کتابونو سره د الله رضا حاصل کړم نو زما وخت مزه کوم زه لاړ شم نظام ملک ویل چې زما په مدرسې کې یو دا شانت طالب چې هغه د علم مقصد او غرض د الله جل جلاله رضا وي دا ټول طالبان نور په مفت کې ور سره خوري سبحان الله ټول مدرسه پاتې شول دا یو طالب د نیت توجه نه د علم یو سلسله باقی شول نو هر طالب د پزان کې دا سوچو کې چې زه به علم د خدای لپاره کوم چې ریسه زما د علم چې د خدای لپاره کوم زما د نیت اثر